مبارک بدل شو وقوله رأيت قومين دا قومين وی فتحه د کاف سره ده په کاف باندې زبر د فتحه ده او زمي باندې مرাজি اے صبرته دو ډیری جوړ شول د کپړو او د خوراک او وقوله کانه مذهبه نو دا بغال معجمه سره معجمه یې ټکه لري او نقطه ده دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لیس من نفس نشته او نفس تقتل ظلما چې قتلول شي ظلما الا کان علی ابن آدم مگر وی به پاغه بچی د آدم علیہ السلام الاول یا غاول هغه قابیل چې قاتل کفلن یو برخه ویسه من د مهادوی دی دینا لانه ذکر دغه قابل کان اول من سن القتل دا اول هغه چې د قتل دا طریقه شروع کړي وا لومبنه نه حق قتل چا کړو قابل نو سمره تر قیامت چې نه حق قتلونه کیږي د دوه پکې راخي متفقن علیه دا څنګه چا چې کومه ګناه ایجاد کا یا یو ملک ته یو ګناه او رسول اگر باز علاقو کې یو ګناه ني وړمبه ولې یو سړی غو ګنار ورسې څوک ټي وی ورسې څوک وی سیار ورسې یا څوک داسې یو رواج ورسې د تر قیامت چې په دې عمل کیږي نو دغه سړی ته سزا په عمل نامه کې ذکر کی او چا کې یو نیک کار یو ولاکی او یو وطن ترار او څومره په اعمال کیږي نو د په عمل نامه کې لیکل کیږي صحابه کرام را دي چې جمعه رضی الله عنه بخاری شریف کی روایت ده یو صحابي ته دعا کوله نو چا ورته راولي دعا کې وی اول جمعه مونږ ته دغه صحابي کړي و مدینه ته یې وکی د چې جمعه رز بشوا ناغه صحابي ته به دعاګانې شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم باب فی الدلاله علی خیر باب د په بیان د خودنی کی خیر کا و دعا الی هدل او باب د په بیان درا بلنی کی هدایت طرف تا او زلالت یا گمراهی طرف تا قال تعالی فرمایلی دی الله شلوی دی ودع الى ربک روبل خلق د خپل رب دین طرف ته قران ته روبلا سنت ته روبلا دین ته روبلا وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوی دی ادع الى سبیل ربک خلق روبل لار د خپل رب ته بالحکمه دا باندې د حکمت معنا شل ول کوي خدا معنا د حکمت شل ول نه تاسو درس کې ورېدلې حکمت څه ته وایي د قران او سنت علم او عمل له نو د علم او د عمل پرانا کې خلق راولي د حکمت نک الله ویوت الحکمت من یشا ولقد آتینا لقمان الحکمه ناغه حکمت سوچ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ودو الى سبیل ربک بالحکمه روب لخلق لار د خپل رب ته په حکمت سره در سره د قران او سنت علم دې داغه عمل له نو دا غي پر رڼا کې خلق د الله دین ته وبره والموعظه الحسنه او په نصیحت خیسته سره په نصیحت خیسته سره خلق روبلا وقال تعالی الله فرمایلی دی وتعاونوا علی البر والتقوا د یو بل سره مدد او نصرت کوي په کارونو د نیکي او پرهیزګارۍ یو سره دین ترابلل کوي د دین کار کوي نو رکاوټ ولا مجوړيږي بلکې دا غمدت او نصرت وکړي هر د نیکی کار چې سو کم کوي مثال په تور مدرسه را مثال په تور تبلیغ دی جهاد دی خو د دین یو کار چې دی غیر رکاوټ مې جوړي وتعاونوا علی البر والتقوا او دیو بل سره مدد او نصرت کوي علی البر والتقوا پکارونو د نیکی او د پرهیزګارۍ وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی ولتکم منکم امه پکار د چی شي پتا سو کې وړلا يدعون الى الخير چې خلک خیر تراولي خیر څه ته وای د قران او سنت تابعداري ده چې خلک راولي چې راشي قران زکه سنت زکه خیر نه مراد قران او سنت ده وان ابي مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري دا ابي مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري بدري رضی الله عنه روایت ده قال اے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من دل علی خیر چا چې خودنو کا د یو نیکي طرف ته مسته سو کراوستل قران تیرا وستل جهاد تیرا وستل نور د دین کارونه تیرا وستل فله مثل اجر فاعله نو دد بار بموی په مثل د اجر د کون کی داوی څومره کار یې سره راوستو او مدرسه کې طالب دې داخل کو مهنت کې پیوغو قران ته دکینولو نو سو کال چې هغه قران ته کینی مسکای دینی کارونه کوي هغه عمر برخه به الله تعالی په عمل نامه کوي رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړي وان ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من دعا الى هدن چا چرا بللو کل د هدایت طرف ته کان له من الاجر وی بدد پار اجر نه مثل اجور من فمثل دا اجرونو دا هغه چا تبعه چې د پس را روان شي لا ينقص ذلك من اجور مشين نبکوي دا اجرونو دا غوي نه شي هغه خلک چې په دې کار عمل کوي دای پاجر کې به کمی نه د تبع الله د خپل طرف نه اجر ور کوي ومن دعا الى ضلالته چا چې خلق رو بلل گمراهی طرف ته نو کان علیه من الاسم وی و پدمانه د گناهونو نه مثل آثام من تبعه په مثل د گناهونو دا هغه چا چې څوک د پس روان شي او لا ينقص ذلك من آثامهم شيء نبا کموي دا د گناهونو دا غوي نس شي نه بخپل خپل گناي خو د دبم د ټولو په گناهونو کې برخه رواه مسلمن رحمه الله قال فرمایلی یوم خیبر فرض خیبر کله چې غزوه خیبر کولا نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی او غزوه خیبر بارک راغلی چې الله حبیب ساری وختي لاړو او په خیبر حمله کولا نو دا خیبر زمکه ټول آباد او خلک ټول زمیدارو نو د خیبر يهودو د زمیدارې سامان راغسته او پټو تر روانو دې کې نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرامو قتل نه وی محمد والجيش صلى الله عليه وسلم ودا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخر دې ورسره دا الله حبيب ورته او زیم مونږ چې یو قوم د کلی په خوا کې پړاو واشو نو دا قوم سبا ډېر ناکاره نو دای په خلاف کې پټ شول را کوزیدل نه او دا تقریبا ډیر وخت پورې د دې د خلانه غیر چا پیر محاصره وه قال یوم خیبر یوزل د ډیر وخت نه پس د الله حبیب غزوه خیبر کې وې ویل اعطین هذه الرایه خام خا ورقوم بدا جنډا غدن سبا رجلن یو سړی تا یفتح الله علی یدیه چې فتح کوي با الله دا غپلا سونو باندې دا خیبر او بدات سړی يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله او الله او رسول سره محبت ساتي او دا الله او رسول دا سره محبت ده دا یو خبر د الله حبیب فرمایي خدا پته هیڅ چاته نه لګی چې دا سړی سوق دی او چاته به ور کوي فبات الناس نو خلق شپتی رکا یذوقون لیلتهم او د شپې بحث مباحثه کوله چې دا به رسول چې د الله حبیب وي زه بوله جنډه ورکوم او داغه په لاس به الله د ملک فتح کوي خو چون کې غیب دان ما سوا د الله نه بل څوک نو د الله د حبیب د پټه خبره پته یې چاته نه لګي حالان کې لوی صحابه ابو بکر رضی الله عنه موجود دي عمر رضی الله عنه موجود دي نور لوی صحابه موجود دي فلما اصبح الناس هر کله چې سبا کو خلق غدو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ساری وختي لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته كلهم يرجو دای ټول دا امید ساتلو ايو اطواها چې دا نه او جنډه باغ لاس کې ورکی او صحابه وو مشری نو غختړر وتی ریدل او په دغه شپه هر چا سوال زکو کو چې د الله حبيب فرمایلی دا بدا چې سړی چې د الله او رسول سره به مینه او د الله او رسول بده سره مینه دا الله حبيب فرمایل فقال اين علي ابن ابي طالب وی علي ابن ابي طالب رضی الله عنه کوم ځای کې وردام د دې دلیل چې نبی رسول الله حاضر ناظر عالم الغیب نه چې دا چې قتل مزل سباو او لخر زه په زه خور او بروتو نو مسکی هغه صحیح نو کوي علي ابن طالب علي ابن ابي طالب کوم ځای کې فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه ورته ویل شو الله الله رسول الله هغه ستر کې خوښ شوی دستور کو درد دی داغه د وجه ناغه په خپل خیمه کې پروت دی زور درد دی چې مز قدر الله ترور نشو ته قال فارسلوا الیه راوی وای دا الله حبیب ورپس خبرو لګو دا غستر کې خوب فوت یې به هغه نبی رسول سلام تر وړې شو او دا الله د حبیب معجزه وا فبصق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عینه دا الله حبیب لاړ مبارک ورته پسترګو کې تک استرګې کولاو او د خپل مبارک لاړ ورته پسترګو کې واچول ودعا له دوه ورته وغوښته نو فبرئ هغه داسې جوړ شو فوري طور حتا کعلم یکن به وجن تا به پسترګو کې ورو درد نشته فوري طور سترګې سم شو دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم معجزه او فاعطاه الرايه هغه جنډه غل پلاسو کې ورکا فقال علي رضي الله عنه نالی رضی اللہ عنہ یا اللہ رسول اقاتلهم زبدای سره ترغی جنگیګم حتا یکونو مثلنا تر دې چې دای زمو غونتی جوړ شي دا وي د صحابه شانو چې کافر لوي زمو غونتی جوړ شي نن ګورې مون کافر لدا سې نشوي چې زمو غونتی جوړ شي ځکه مون سیرت صورت اخلاق دا ټول د شریعت نه خلاف حتا یکونو مثلنا وی ترغیب ور سره جنگیږم چې زمو غونتی شوی دي صحابه لوي شانو ظاهرا باطنا د الله د دین تابع فقال الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته انفذ علی رسلک وی زلار شه د خپل معمول مطابق حتا تنزل بساحته تر دې چې تو ورور سي ګرځي غزم کې تا نو ثم دعهم الى الاسلام بیا دې اسلام تر وبلا ور دي يهود ته دعوت د دین ملاو دا یو مسله را و یو کافر دی وخت د سره د اسلام دعوت رسیدل نه لري نو د قتال نمخ کې غته دعوت پیش کول ضروری دی چې زه تاسو سره غره پزما کا او په یو سبب سره اسلام قبول کا نو بس زمو غرور به موږ د پاره چې سړي تا د پاره به یو په موږ چې سړي یا به پتاي او کو یو کافر ته دعوت رسیدلې د دین اسلام نو د قتال نمخ کې هغه ته دعوت ورکول بیا د استحباب درجه ده په دې په خبره باندې چې دعوت ورته رسیدلې نو بیا د استحباب درجه ده او زمو اوس اهل علم فتوا ده چې تقریبا ټول ځمکه والو کافرو ته د اسلام دعوت رسیدل مفتی رشید احمد سیم په دې باندې کتاب لیکلی نو علماء وایي چې نن دعوت د دین رسیدل د کافرو ته لئن یهدی الله بک رجلا دا چې هدایت کی الله ستاسو ذری رجلا واحدا یو سړی ته اې دې یو سړی د مسلمانې دو سبب جوړ شي یو مسلمان مزن کولو او تور الله د مس سبب جوړ کړي یو مسلمان د دین نه لری او تا دعوت ورکو او غنه الله صحیح انسان او د قبر او آخرت فکر من جوړ کو وی چې هدایت کی الله صاحب ذری یو کستا نو خیر لک من حمر النعم نو دا به غوری تا د پارا من حمر النعم دا وسرو خان دا پارا کی قیمتي شی سو او خانو کی سر رنگ والا او خان وی دا به دې تمام سرو خان او تعالی بهتري شي یو سړی ته الله ستاسو په ذریعہ هدایت وکړي الله رب العزت د علی رضی الله عنه په ذریعہ چون کې دعوت د اسلام قبول نکو نو خیبر د توري په زور باندې فتح شو نه وی چې موږ جراوتن کوما خو بس موږ به د رزمو کو خدمت کو نیمه بای اغستا او نیمه مسلمانانو ته بیت المال تراتلا متفق علیه په دې حدیث نقل کولو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده د دې کې ګوره د جهاد فضیلت درته ذکر کو دارنګ په دې کې د الله دین ته درابلل فضیلت ذکر کو او د جهاد مقصدم ګوره دین طرف ته د خلق رابلل دی او دینی لار هم وارول دی قوله د مشکل الفاظ معنا درلکې دا قول حدیث کی چې یذوقونا یخوذونا ويتحدثونا صحابه کرام خبره ترې کولې چې دا سړی به کومي چې اجنډا بوله لاس کې ور کوي او قوله رسلکا دا په کسری زیر درا سره او په فتحې سره دوه لوتونه دي رسلکا او رسلکا خدا اول کسر او افسه دا کسر په کې ډېر فصیح ده وانا انس رضی الله تعالی عنہ انس رضی الله عنه روایت ته نفتا من اسلمہ چې یو ځوان د بنی اسلم قبیله نه قال د فرمایلو یا رسول الله الا الله رسولا انی اريد الغزو زما د غزا او د جهاد اراده ده ولې سمعیا او نشته ما سره ما غا تجهز به چې ز پاغه باندې د سفر او د جهاد سامان تیار کړ قال الله حبيب ورته ایت فلان لا شفلانی تا قد کان تجهز هغه جهاد سامان تیار کړو فمرض نو هغه بیمار شو د بیماری د وجه نه تلی نشي فاتاه نو دا صحابي غبل صحابي تراغه چې نبی رسول الله علیه وسلم فقال اورته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرئک السلام دا الله حبیب در باندې سلام وای او ورته چا سلام چې ورسې نو داسې وای پای سړی له فلانی له سلام وای دلته وی وعلیک السلام دا شریعت نه خلاف چې تعالی سو کوئی فلانی لمه سلام یو ستوخه دال تباغلوی چې فلانی سلام کولو داغه جواب دار وعلیک وعلیه السلام پتا او پاغه دواړو دې سلام یا بدل شوی وی نبی علیہ السلام درته سلام وی او یقول وی فرمای اعطنی الذی راک ما تا غسامان تجهزت به چې تا جهاد ته تیار کړو نو صحابه عجیب شارو هغه بیمار پروت فقال یا فلانه وی فلانه خپل بیبي ته وای اعطيه ورکدي زما د رور ته الذي غسامان تجهزت به چې ما غد سا جهاد د پاره تیار کړو وی ټول رسول ورکا ولا تحبسي منو شين ورس شي تیثار نکي زما چې کومې پیسې او کم تورا ډال سورلی یو شی ور ایثار نکي فوالله زما د قسم وی د الله بذات عالیه لا تحبسین شیئا تبت بن نکی منه د دین شین څه شی فیبارک لنا فیه او موږ لګنې دی پاره کې خیر او برکت واکیش دی کې خیر او برکت نه دا الله حبیب دا قاصد را لګره ګوره څه شی تی ایثار نکی کدی ایثار کو نه کې موږ له خیر او برکت نه رواه مسلمون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه دا داوی چې ګور یو سړی جهاد لپاره خپل رشید لې نو د بل سره مدد او نصرت دیږي دا وای چې یو سړی خیر لټي او تعالی معلوم دی نو له خو چې وای تعالی تکلیف دی او فلانی سړی لړ شو او کاغه پتا باندې اعتمادي نو خپل نخ ورکا خپل سخت ورکا چې رضل دا حاجت ته دل دا تکلیف دی نو چا ول ورکی نو غلب مل الله اجر ورکی او چې تا ول الله ته نیک سړی او خپل دا حاجت پوره شو نو طالب مل نامه کی هغه شان الله رب العزت اجر لکی وصلی الله تعالی علی خیر ګران محترم اوریدونکو السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر او تازه خوشاله ساته محترم او دریاد الصالحین لسم نمبر کې سټ شروع دی زموږ د دکان پتا توحید و سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جهانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر ہے 0333 916 4345 0333 916 4345 باب فی التعاون علی البر والتقوا باب دې په بیان د دې کې چې مسلمانان به یو بل سره مدد او نصرت کوي علی البر والتقوا پکار د نیکي او د پرهیزګارۍ دا د هر مسلمان فریضه ده چې یو بل مسلمان د نیکي کار کوي نو دی به هغه سره مرګرتیا کوي او بر وای د نیکو کار تا او تقوا یعنی منکرات په یو علاقه کې یو منکر دی ناروا شی دی چې معاشره دي خرابي او څه خلق د الله بندگان را پاسې دل چې د دین ناروا مخنیوي کو نو د نور مسلمانانو ته وی پتا سو لازم دي چې د دې مدد وکړي نن سبا دا سیوی چې باز دیونو کې کسر الله بندگان روشت شي او د ناروا مخنیوي کوي نیکو ترابرل کوي نو نور دا غي مخالفت شروع کی ور یاد ساتي سو کوم چې دین کار کوي پس طریقې کوي نو دا غي سره معاونین جوړيږي هغه ته مخل رکاوټ جوړې دل نه پکار وقال تعالی فر... قال الله تعالی الله فرمایلی دي چې تعالی لوی دی وتعاونوا علی البر والتقوا د یو بل سره مدد کوي علی البر په کارونو د نیکۍ کې والتقوا او د پرهیزګارۍ کې وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی والعصر وی قسم دی وی زما په زمانه یا په وخت د مازیګر ان الانسان لفی خسر چې بشک تمام انسانان په تاوان کړي مگر کوم کسانو کې چې دا سلور صفاتونه نو دا تاوان نه بچي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان وروړي ایمان په صفت موصوف دي وعمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک د شریعت موافق وتواصوا بالحق او یو بل توصیت کوي د حق د قران د توحید د سنت یو بل توصیت کوي وتواصوا بالصبر او یو بل توصیت کوي په صبر سره تاسلور صفاتونه چې چا کوي نو رب کریم فرمایي چې دا د تاوان او نقصان نه بچي هغه کې ایمان دی هغه کې نیک اعمال دي دغه ایمان او نیک اعمال او تخلق را بلی او کم تکالیف دنیا کې الله لیکلي پاغه صبر کوي وان ابي عبد الرحمن زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه دا حضرت ابي عبد الرحمن زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه نے روایت ہے قال وی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من جہز غازیت چا چې سامان تیار کوي او غازی ته فی سبیل الله د الله لار کې یو سره جهاد تزي او دو ورته د جهاد غ اسباب سورلی سامان هغه ورکو فقد غزا نو دم غزا وکا دي ته وی تعاون علی البر والتقوا فقد غزا نو داسې شو لکه د چم غزا وکا ومن خلف غازیا او څوک چې رستو پاتې شو دی یو غازینا فی اهله دا په اهل عیال کې به خیرن په خیر سره هغه جهاد تلار دی او دې هغه د بچو نگرانی کوي او دا هغه څه خدمت وی نو هغه کوي نو فقط غزا دم دا سیده لکه چې د غزا او جهاد متفقن علیه په دې حدیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق دی نو ګور جهاد ته تل نه خو مجاهد ته د جهاد اسباب ورکړ پاغي کې ستاونو کو نو ام وې د غزا وکړه او یو سړی به غزا لنه تل خود مجاهد د بال بچ نگرانی وکړه وان ابي سعيد الخدري رضی الله عنه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثا بعثا لګلو یو لخر الی بنی لحیان بنی لحیان قبیله ته من حذیل چې دا د حذیل قبیله نه چونکه د ټولو د تلو ضرورت نو لګو مجاهدینو ته ضرورت نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هر دوو کسان نه یو راپور تشي یو به جهاد کوي یو به هغه د خپل بال بچ نگرانی کوي والاجر بینهما اجر به د دوار په منځ کې شریک کی رواه مسلمن وان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لقیا رکبا ملاو شو د یو قافله سره د یو جماعت سره بر روحاء پر روحا مقام کې دا مکی او مدینه منوره په منځ کې زیره فقال من القوم ودا قوم څوک دی ګور الله حبیب غیب دان نو عالم الغیب نو حاضر ناظر ودا څوک نن وی پیر صاحب تا د موریدانو د ټولو حالاتو پته لګي من القوم ودا قوم سوق د قالوا المسلمون ای وی الله حبیب موږ مسلمانان یو فقالوا من انت ایب نه پیژندو وی ته سوق قال رسول الله وزد الله رسول چونکه الله د حبیب شان د بادشاہانو او د نورو غټو خلکو غونتی نو چې ګنې دای دي سورلی الله هدی او سوق دې ته مخ رواني سوق دې رس رواني عام حالات مطابق بد الله حبیب رواني دې وجنه تاسو تبراش مشکا شریف کې حدیث را روان دي خلق ورال مسجد نبوي ته د الله حبيب به پیژندونه نو صحابه ورته قربان دا خلق راضي او تاسو پیژنې نه خو هم نه چې مونږ تاسو له اوچت غونته زی جوړ کو چې باغې نه چې مونږ ته دین بیانوي نو د راتل کو له پته لګي چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم نو چت زید الله حبیب د پاره جوړ کو ایمن انت تسو کی قال رسول الله ویزد الله رسول نو چې کله یو پی جندل نو دا حتی روانو دا خلق فرفات الیه امرات صبیه راپور ته کو یو زنانه ورته ماشوم غیږ کې ماشوم نیولې او دا تلاسو کې رسول الله تر اوچت کو فقالت الی هذا حج اذا الله حبیب د دې ماشوم حج به مونږ حج روان یو دا بچی دراسه د د حج کې نه وای قال نعم الله حبیبی او د د پارم حج تا ولکه اجر نو اجر بتاله ځکه ماشوم بچی ته احرام تړل او هغه د احرام د پابندو نه ساتل دا خو د مور ذمہواری وی طالب اجر وی نګوره که څوک ماشومان بچی ځان سره بوزي ناری نه زنانا نو څنګه د نارینه او د احرام حکم نه داسې بداغه ماشومی جنۍ وی او کنر بچی دی نو لکه څنګه نارینه لپاره سره د احرام جامې شي غلب واچي او مور خپل به دا پابندو نه ساتي اگر کاغی د احرام نه منافی سکارو کو نو پاغی باندې جرم ناراضي او نو به مور خپل دای نه جرم ادا کوي او دا غي د دې نفلي حجر ثواب به الله والدین ته ورکړي قال نعم دا الله حبيب ورته او ولک اجر او طالب د دې اجر ملاوي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله ابي موسى الاشعري رضی الله عنه دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال او د نبی علیہ السلام نے روایت کوي چې الله حبیب فرمایلی دي چې الخازن المسلم الامین وای هغه خزانچی مسلمان امانتدار الذي هغه ينفذ ما امر به چې دې نافذ کوي او جاری کوي هغه چې د لکم حکم شوی دی اے مثال په تور یو مالدار سړی دی یا بادشاہ دی او دا هغه یو خزانچی دی هغه ته وای دا دور دور پیسې پر غریبانو تقسیم کړه فیعطیه نو دې ورکی لکه سرنګ ورته حکم شوی کاملا پورا پورا موفرن تاکید دا غي د پاره پوره پوره مقدار سره ورکی او طیبتن به نفسه د دزړه په خوشاله ایدا نه چې تندې تریو کړي خلق رټی را رټی نو فیدفعه ورکی للذی غشات امر له چې د له حکم کړي شوی دی به دا غبره کې نو احد متصدقه یا متصدقی دا یو د خیرات کوونکو نه ور حدیث له سوچ کوي ځنه اوقاتو کې بعض مالدار خلک وي او دا غي باز ذمہوار کسانی غته وای دا دور دور زکات او خیرات غریبانو لورکا اکثر خدا سي چي په جیب کې واچي او بیا کو ورکای نو یو لاس کې لرګي نیولې او تندې تر وکړي او کاغه ورته 100 روپۍ ویلي نو دې رسول په دې 2 روپۍ ورکړي او خلک رټي را رټي نو دا مجرم دې جهنم ته الله ورځي او کدل سویل شوی پورا په پوره ورکو په خوشاله نیت ورکو نو لکه څومره خیرات چې دا مالک کی دمر به الله رب العزت دل ورکړي نو فرمای الخازن المسلم الامین هغه خزان جی مسلمان امانتدار هغه ينفذ ما امر به چې دې نافذ کوي هغه چې د حکم شوی پاغه فیوتی حکامن موفرن نو دی ورکی پورا په پورا پورا مقدار سره طیبتن به نفسو او زړی په خوشحال دی خوشحالی سره او ټنډه تر وکړي نه راټل راټل نه کوي فیدفعه الی الذی وری کی دے اغا کستا امر لہو چی دل حکم کرے شوی بیهی دا غبارکی نو احد المتصدقین دیکی گورا بعضی کی دا دا تسنید او بعضی کی دا جمع احد المتصدقین دا یو د خیرات کون کو نرے یا یو د خیرات کوونکو نه جمع په صيغه سره دی دیو جن ګور سوک در له شی والا کوي نونم به خپل ایمان ته وګوره چې آیا دا بز سنبال کم کنا نو که سنبالو له شوایل اورې کاو کني شو کوله بعض علما مبارک راغلي زموږه کابرین چا ورته دا یاره تقسیم کا ورته دا ستا مال نه ته کې خپوي زنه تقسیم هم دا دغه خبر وره دای دی عمل کې عبرت داسې د کمزورو لپاره چې یو شی چادر کو جیب کیه چې اور افانی دنیا را سبا باغی دی خیرت خرابیږي نو خلیستا مال له خو هغه چې چاله ورکه ورکا او کنه تا کې کامل ایمان دی او پوره پوره رسول شي عمر خیرات چې د مال الله رب العزت تعالی درکړي وفي روایتنا الذي يعطي ربه ويا غد کوي هغه چې له حکم کړي شوی علماء کرامو جمع ذکر کړي نو ای کوم متصدقین شی او کوم متصدق وکلاهما صحیح کله تسنیسی غیر دا صحیح نصیحت باب په بیان د خیر خواهی ور دین ټول خیر خواهی ده او مسلمان ټول به خیر خواهی لټی ځان د پاره بچو د پاره د هر پردی د پاره تر دې چې د کافر د پاره بم دې خیر خواهی اعلی انما المؤمنون اخوه مؤمنان رور دي نو هر رور د بل رور خیر خواهی ولټي وقال تعالى اخبارا عن نوح عليه صلى الله عليه وسلم الله فرمایلی دی خبر ورکړي د نوح علیه السلام نه وانصح لكم قوم توي زستاسو خیر خوای لټو کافر قوم ته سوي زستاسو خیر خوای لټو الله حبيب اوحد کې پګټو وشتو ویني تروانه وي وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله دې قوم ته هدایت کی پويږي نه وان هودن صلی الله علیه وسلم او رب العالمین خبر ورکړي د هود صلی الله علیه وسلم نه هغه خپل قوم ته وای وانا لکم ناصح امین زتاسو د پاره خیر خوایم خو امانتدار وامل حدیث اور چې دی باب کې احادیث دی فلول نول حدیث دار عن ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضی الله عنه دا حضرت ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضی الله عنه نے روایت ہے ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې نبی علیہ السلام فرمایلی الدین النصیحه دین ټول نصیحت او خیر خوای دین سره ټول خیر خوای خیر خوای دا خلا کافر په غلط فهمي کې او ځنې په زده وینات کې اسلام دین ټول خیر خوای دا هر چا په کې خیر الدین النصیحه دین ټول خیر خواهی ده قلنا نمونږ ویل من د چا لپاره خیر خواهی ده الله حبیب قال لله ولکتابه دا د الله او د الله د کتاب د پاره خیر خواهی ده چې الله خلق منی د الله صفات منی د الله حقوق منی د الله کتاب زده کی دا غي حلال ته حلال او حرام ته حرام وي ولی رسوله او د پاره د رسول الله ولی ائمه المسلمین او د پاره د هغه ائمه د مسلمانانو اې د مسلمانانو یو خلیفہ د مشر د وړو کې د لوی دی خو هغه کې دینداری دا او کفر صریح نشته نو ټول مسلمانان به هغه خیر خوای هغه ته دعاګانې کوي وامتهم او د عام مسلمانانو لپاره د اخر خواهی ده رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړ وان جرير بن عبد الله رضی الله عنه دیم حدیث د جرير بن عبد الله رضی الله عنه نه روایت ده قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وای ما بیعت کړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره لاس می پلاس مبارکو کیخو او ور سره می کلا دکړو علی اقام صح په پابند نو بل سرول دوکه کې دارنګي ځان د پاره حیا او پرده خوخه نو دا د بل پرده ولې اخلي خپل مال باندې خفقي کسو قبضه کوي نو د بل پاغه ولې قبضه کوي ستا کې او معاملې سو په کې شیطانی کوي او جنگول کوي نو خفقيږي نو کې ولې شیطانی کوي او جنگي نو کامل چې د خپل رور د پاره باغه شیخ متفقن علیه چې امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي او ورکم مسلمان چې په دې صفات موصوف وي ناغه دنیا او آخرت کې الله کامیابی او په خوانو امتونو کې هغه خلکو ته نجات ملاو چې چا امر بالمعروف کول خو ور سره نهي عن المنکر کولا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی ولتکم منکم او شری پتاسو کې امتون یوړلا یعنی دی او داسې ډلی وجود پتاسو کې ضروری او فرض ده تاسو کې او داسې ډله دی وی یدعون ال الخير چې خلق راولي د خیر طرف ته خیر څه ته وایي تفسیر چې خیر چې امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي او ګور کوم مسلمان چې په دې صفات موصوف وي ناغه دنیا او آخرت کې الله کامیابی او په خوانو امتونو کې هغه خلکو ته نجات ملاو چې چا امر بالمعروف کول خو ور سره نهي عن المنکر کولا قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی ولتکم منکم او شری پتاسو کې امتون یوډلا یعنی دی او داسې ډلی وجود پتاسو کې ضروری او فرض ده تاسو کې او داسې ډلې دی وی یدعون ال الخير چې خلق راولي د خیر طرف ته خیر څه نه کیوي بعض نیکی واجبی دي نو داغه امر بالمعروف او تبلیغم واجب دي او بعضی سنت دی نو داغه دعوتم سنت ته بعضی مستحب دی نو داغه دعوتم مستحب دی وینهونا او چې خلق منی کوي عن المنکر د ناروا او کارونو را واولائک دغه خلق چې قران او سنت ترابلل کوي د نیکو حکم کوي او د منکرات او بدعات او شرکیات او رواجونو نه منع کوي واولائک هم المفلحون او دا خلق کامیاب دي وګوره آیات د سوچ پکار دي اته لکه د يهودو غونډه داوی نه پکار یو سړی قران او سنت ته بلل لکه او په خپل پر رسمونو رواجونو او په بدعاتو کې لګیا دی ناغه د پاره دا حکم نه دی چې اولایک هم المفلحون اخو رواج پیجنی نه رواج رواجونو په بدعات دا مشروط دلا کاوی د سره ترابللوي بد معروفات حکم وی او د منکرات نه بمنه نه خپل منکر کې نو بل بت سمنه خپل پر واجب او بدعات پسې اولائک هم المفلحون دیو جن د توتیانو په شان د آیات ویل نه دي پکار سوچ په پکار دي چې الله سوئی الله او الله رسول سوئی وقال تعالی فرمایلی الله تعالی چې لوی دی کنتم خیر امه یی تاسو یو غره امت اخرجت او تاسو رئیس تلی یی تاسو پیدا شي د فائدې رساسو کار بسی تأمرون بالمعروف کو کوي وګوره د معروف نه مخکي داغه پیجندلم ضروری دی کتاب دا معروف مخکې پیجندل حکم بکې وتنهون المنکر اې د منکرات او د ناروا نو تاب منکر پیجندلې په خپل به منتو شرکیاتو بدعات و فرمایلی دی الله خذل عفو عملک اے حبیبا تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی خذل عفوا عمل کافی کول اختیار هغه بیان د توحید دی او رد شرک دی واعرض عن الجاهلین مخواړه ودنا پوهانو نا جاهلان قدر پسې سوئی نو بیا لاغه نه مخواړو وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا بعضی د دوینه دوستان د بعضی دي د دې مؤمن وینهون عن المنکر او خلق بمنی کوي د نارواو کارونه او دارو آیاتونه در ذکر کړي دغه دا مسلم ذکر کړي چې دا دعوت او تبلیغ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې امت خصوصیت نه ده دا په خوانو امتونو باندې من جانب الله فرض او مقرر وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی لعن الذين كفروا پلانت کړی شي دی کسان پلانت کړی شي وا کسان چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود فجبد داوود عليه السلام وعيسى ابن مريم او فجبد عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام اختینو پلاسو منکر نشی روکاوله نو فبلسانه په جبه سره په جبه د دعوت پیش کی لکه باج علماء تقسیم کړي چې دا پلاسو من کول کار د حاکمانو د خلیفہ او د عمراو له او په جبه کار د علماو له یا هر مسلمان د هغه لاس وس نشتا نو په جبه د منکر مخنیوي وکي فإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ کچری دا وسو طاقت ابن فبقلبه نو بیا د پزړه کې د منکر سوکي زړه کې بد ګوري خو باید سره راسي چاور کې شامل میلاد کې ناس د میلاد ریجی بیا تبرکن تقسیمه اور سلام دې نور رواجونه کوي نو دا خو پاغي کې شمولیت شو دا خدا سي دې لکای چې څنګه دي فإن لم يستطع فبقلبه او کچره دا وسه نو نو پزړه کې ولا بد ګوري وذالک اضعف الايمان او دا ډیر کمزوري درجه غټه درجه دی ما منی کولو وجه په جبه منی کولو کې بد قتل ذالک اضعف لیر کمزور دی ایمانونه چې عملو کو رب یو شی لبد ګوري نو هغه کم نه کم درجی دی ایمان باندې منګولي لګول دی عمل دی رواه مسلم دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا نور ان شاء الله وایي